أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم حدثنا عبدان عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال کان رسول الله اسلام اجود الناس رسول الله اسلام ډیر سخی په خلقو کې وو وکانا اجود ما یکون فی رمضان ډیر سخی دا په میاشت رمضان کې وو حين يلقى جبريل کله چې جبريل سره ملاقات کړه فکان القا فی کل لیلة من رمضان په هره شپه د رمضان کې به ملاقات کوو فیدارس القرآن د قرآن تکرار به کوو خامخ رسول الله اسلام اجود بالخير من الريح المرسله د هوا چلول شوی نه حدیث کې یو به حیثیت مجمع خبرې دي او یو په حدیث کې تجزیه ده به حیثیت مجمع د حدیث نوم چې نو حدیث الجود ده په دې کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم لقب ذکر شوی دی د جود اجود الناس د حدیث نور مخارج په کوم ذکر ذکر شوی دی عام محشي ذکر کړی دی. حدیث کی د استدلال طریقه او مطابقت د دغه ترجمة الباب سره دا بار بار تیر شوی دی. مقصود ثبوت د وحی دی چې وحی ثابته ده. مقصود چې د ټولو اجزاوو سره نه لازم خو یو جور سره مناسبت راشي لکه مخکې ویل شوي دلته به مناسبت شته چې د وحي عظمت ته نو قران کریم ته دا تدارس چې د عظمت قران د پاره او قران وحده په حدیث کې ذکر د رمضان دی ابتدایي وحی چې دا میاشت رمضان کې راغلی رسول الله اسلام جود چې دا سبب د نبوت ګرځیدل دی سبب د وحی ګرځیدل دی هر چې تجزیه د حدیث دا حدیث کی یو سند دی یو متن دی په سند کې درې خبرې قابل توجه دي یو لفظ عبدان راغی یو لفظ حار راغی دا ډېر خبرې سره کې قابل توجه دي نور اسماء رجال محشي ذکر کړی د ابن عباس رضی الله تعالی عنہ حالات هم ذکر شوی وفات د دې دوه سوه دوه ویشت کې دی یو قول دا دی چې دوه سوه شل کې عمر د ده شپږ اویا کاله و چیهتر سال د تعبدان ولې ویل کېږي هغه تسنیه تعبیر ابن حجر وای دا دروات نه تصحیح دی زیته شوی عبد الله نه عبدان جوړ کړی یو قول دا دی چه دا د عوامو تعبیر دی عوام داسی کئی لکه د احمد په ځای حمدان وی علی په ځای اعلان وی بعضوی عبد د د پنوم کې هم راغلي دي په کونیه کې هم راغلي دي نوم یې عبد الله دی کونیه ابو عبد الرحمن دی بیا چې تهی علم وګرځیده اعراب د دې چې دی اعراب د مفرد حفاظت د عالمیت بقدر الامکان په لفظ د حاشی یا د تحویل نه دی بل تر تاړول یا د حائل نه دی مین کې حائل راغی یا د حدیث نه دی دا حديث په دې طريقه هم راغلی دی. يا د صح نه دی حديث په دې طريقه هم صحيح دی. تحويل حائل او بسند آخر تر اخره پورې حدیث یا معنی دا چې بل سند سند آخر د دې په تلفظ کې مغاربه تحوید وایي حروف تهجو اسماء چې کله ذکر کیږي مرکات به ویل کیږي ممدود به ویل کیږي خدای دا دې تحویل په تحویل کې متفرق واحد ګرځېدلی وي یا د حقتنا واحد وي د یو زنا تفقه راشي یا د بر نه وحدت وی کاته تفریقه دی دا دوانه کی برانه شاوی دا دی بے شاد العزیز دی بے شای صاحب دی که تا نه تفرق راشي شعب دراني ريي احمد علي تانتوري ريي دا رقم نور دغه هم عصري کتن وحدت دے یوزی پیو پوری یو استاد چلیگی زما او ستا شاپور شیخ شاپور شیخ نه به تحویز راشي یو تر د پیندې شیخ شي بل تر د پنځه شیخ شي دا د حقته نه تحویز نه اخبرنا يونس ومعمر نحوه نحوه لفظ راغی عام محدثین دا عادت ته مثله پاجی کی وای چې هو به هغه الفاظ دهرج دې ته مثله وایي. نحوه په هغه ځای کې راځي چې هغه الفاظ نه یې خو معنا هغه وي امام بخاری دا فرقونه نه کوي زمان په لحاظ هم دي وخت ته ګوري جود د حق پرستو چې دی عمومي لکه هوا چې څنګه چلیږي جو پښه کې تاسو په دې ذاتی طریقې او زمان ته وګوري او په عموم وګوري د انبیاء جود سره سخاوت اگر چې ذریاب ډیر دی خلق د دریاب سم تشبیه ورکړي خو چې دا دریاب پسې به ته ځې او د انبیاء علیهم الصلاة والسلام جود داسې ده چې بل پسې غځي باران دې په لوړو جوړو په دوه دشمن یو شانتي وري لقاءن به هم سوچ کې غیرت ملقات رسول الله هم دی به چې باراني هوا په کې چلیږي نو که په ځینې علاقه باران شي نو نور ځینې ته یخه هوا ورځي د بدن تبرید راشي استراحت راشي د روح تفریح راشي حمیم منافی دنه واحدت دیو اینا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي مسلمان چې دی اخ د مسلمان دی د هغې په بې کسۍ باندې با دی خپه کېږي د هغې په پریشانۍ به خپه کېږي حالات او حاضرو کې طالبان خپل تفسیری دي چې پریشانی په څه ده زیاته پریشانی په حالاتو حاضرو کې هم دا ده چې حرمین کې تکلیف پیدا نشي او د حرمین د تکلیف احساس موږ څه کوي چې پیغمبر اسلام فرمایي چې تخریب د قسطنطنیه بې تخریب دی اثرت دی ها د پیغمبر اسلام پیشنګینی دی او منګ اوس خبریګو چیرا د سعودی اقتصادیات خراب شو دا د زړه د خبرن د طالبان ماته وی دا څه خبرې چې په مدینه کې دما کوم دا د زړه د زخمی کېدل خبرن تاسو بچی نه تاسو خوشاله د رسول الله اسلام د روضې سره یې دمه ټوک شي. دا د زړه د زخمي کېدو خبره نه ده چې بې دې په خلکو د ماکو شي او د هغوی بچي په چغو چغارو پاتې شي. نو که څوک دا وایي چې داسې خو مخکې هم کېدله، مخکې هم کېدله خو په مدینه کې دا اقدام نه وای شوی دی، مدینه کې نه شو، دا نور خو به کېدله خو هغې څخه موږ عادت شو خو د دې څخه نه وو عادت شوي. بیا دا زموږ ذهن کې خطرې نورې پیدا کوي چې یاره دا عمل زموږ. يو اسلام په نوم آزاد شوی ملک د پاکستان او د يو نظريه په بنياد آزاد شوی ملک دی خدای نه خواسته چې زمونږ د ملک کې نقصان فساد پیدا نشي په هر جهت باندې ځکه چې څنګه چې په موږ باندې خیر خوهي د دین او د مذهب ده دا رقم زموږ باندې خیر خوهي د مملکت ده دا زموږ کور دی دا زموږ وطن دی او د دین او زموږ ذهن مکه او مدینه تمځي او به اخیره زمانہ چې د مکې مدینې تخریب چې دی بیا د یاجوج او ماجوج راوتل دي د دجال راوتل دي نو موږ دغه مقاومت کولی شو تاسو به څه غواړئ د خدای نه کوس زمونږ او تاسو جود بتای چې د ملک امن بغوړو او زمونږ او تاسو جود بدای چې د حرمین امن بغوړو او زمونږ او تاسو جود بتای چې د مسلمانانو بتغوړو امن او د دریاب غونته کې نه ګوره دریاب خو په دې پروتي یو علاقې نه په ریح مرسله غونته کې د هرځې سوچ به یې فکر به یې غمونه به د رسول الله صلی الله علیه وسلم درې مرتبه د جوړ ذکر شوه ترکیب پدې کې چې کوم الفاظ راغلل کان رسول الله اسلام اجود الناس وکانا اجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبرائيل وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان اجو ما يكون کې يكون د افعال ناقصون شي آیو دو مبتدا دا فی رمضان خبر اول لے حین یلقاو خبر ثانی دی مبتدا سر خبرنا تفسیر دیر شان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خبر شبر میاش د رمضان خصوصیات قرآن نازل شوی دی په میاشت رمضان کې شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن بلکې اسماني کتابونه ټول په میاشت رمضان کې نازل شوي دي په میاشت رمضان کې روحاني طریقې دي تعلق مع الله جوړي او تعلق مع الله هغه چې د قران په دراست وي ویدا لګ راځي ما چې ټول قران دراست دی وی سودانی شوی دی چې په رمضان کې قران چټه تم شو ابتدایي نزول خو په میاشت رمضان کې دی قران خنو تم شو د هغې جواب دا دی چې دراصل خو دا نه غواړي چې ټول قرآن دې تام شي، دا چې کوم نازل شوی د هغې دراصل کېده که نه؟ په دې دراست کې یو داري سوبو باندې فعاله د مشارکت غوړي جبرائیل اسلام تکرار د داس کو رسول الله صلی الله علیه وسلم عکس يو خو په دې کې تعلق مع الله راته د الله په دربار کې د درس قران نه بهترینه بل وسیله نشته دویم په دې کې د حروف تجوید راته حفظ قرآن راته او احتراز د نسیان تدبر په قران کې امت د پاره تعلیم وشو په دې زمون کې یو مسله بل هم ثابته شوه چې په میاشت رمضان کې ختم القرآن ثابت شو. اسی مکمل قرآن ختمول په میاشت رمضان کې تعمد د امت دی خو د پیغمبر اسلام نه نه نقل اما په دې دراست باندې معلومیږی چه رسول الله صلی الله علیه وسلم قرآن ټول دوهراو کړی دی. خو هغه مل چه حق د قرآن ادا کیږی شي. یو زمون د دې علاقې طریقې کار ده چې په دې کې د قرآن توهین کېږي، نو قاري د هغه الفاظو حق ادا کړي، نه یې سامعین حق ادا کړي، نه په تکبیر اولا کې څوک شریکېږي. توهین د کتاب الله کیږي خو بنا برات په دې میاشت رمضان کې د وحی ابتدا شوه دا قرآن کریم نزول څوک ولا سموي څوک درشتموي څوک پنځشتمه وای صحف ابراهيم اول رمضان کې د تورات حضور چې په شپږم رمضان کې د انجیل په لسم رمضان کې زبور په لسم رمضان کې ترجیح د جود په سخاوت باندې رسول الله اسلام ته نتابید دلته وجود شوی دی دویم جو چې خود غرضی نه وي د الله د رضا لپاره ورکړي صحای کې کله خود غرضی هم وي څوک دا اعتراض نشي کولای چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه چې دې سخاوت کوو دا ذکر شوی دی چې جود او سخاوت دې تنوي چې ته ډېر ورکړې ډېر ورکړې بلکې جود او سخاوت مهم ما رزقنا من حکومت چې هغه څلور شيونه دي عن ماله من اين اكتسبه واين انفقه مال دې څنګه پیدا کړو څنګه دې راوړو عن عمره فيما افناه عن شبابه فيما أبلاه بهم سؤال ماذا عمل لما علم فقل علم بالسامر جود چې دی دا د جود د علم دی اگر چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په جود مال کې ډېر سبقت لاره ورکړه محتاج ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقې کار وا ابوداود دویم جلد او اویا صفحه بخاری شپیته صفحه اول جلد مال د بحرین ذکر دی داغي تقسیم دې مکمل رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې غشتي فلکاو مالو رسول الله صلی الله علیه وسلم د شمدی قصه بخاری اول جلد دوه سوه یو اتیا کې ذکر کړې ده. فی باب نساء او بخاری یو سل او لسم کې هم ذکر کړې ده اول جلد کې. د رسول الله صلی الله علیه وسلم سخاوت یې ذکر کړی دی. زنانه او د کپړه راوړه په خپل لاس ودرې و رسول الله صلی الله علیه وسلم استعمال کرا وسره صحابي یا رسول الله مال راکړ رسول الله صلی الله علیه وسلم بدل کړ غلې ورکړ صحابه ملامت کړ ولې رسول الله صلی الله علیه وسلم شمدا واسطه دا په الفاظ کې خلا نشته صحابي دا ما د خپل کفن د پاره چې په دې کې ما کفن راشي او په یو سلو رسم کې سلامي ګرځولې دي جلد روان دي ومنډه ورغله د کور نه څه سونا راويستل ماجیګر مونږ دی دا غي د تقسیم مول په یلتی و تقسیم کړو مالی سخاوت پر رسول الله صلی الله علیه وسلم کې وو خو د علم سخاوت او د اينې سخاوت دا ګران کار دې. داسې خير خواهان جوړ شئ د کمزوري امداد وکړئ د عاجز امداد وکړئ. که په لاس کولای شئ خو ښه که په لاس نه شئ په خولې وکړئ په پخلی نه شي خدای نه غواړي دا مثال د خدای نه غواړي فقط خپل عمل باندې مغرور کېدل نه دي په کار چې موږ پامونی نور بس کوي نه ټول دنیا کې الله امر راوړي ملک خدای امر راوړي د ضعفاو د پاره دعاګانې غواړي دا ستاسو بهترین جوړ شو خبره پوه شو دا څه شو بهترین جوړ شو اسلامي ممالک دې اتفاق غواړي اسلامي تنظیمونه کې اتفاق غواړي یو بل سره یې شي دا به ترین جوړ شي کنه دا تفصیل پته کې په مسائل کې یې خبرې شکر واسه ها پنځمبه ورځ ده پنځمبه پر باندې تاسو خوشاله او په ازمار د هفته باندې بيا به نۀ خوشحاله پنجشنبې پر ورځ به سي خو په زما د څه باندي هفتې پر ورځ به بيرته نه راځي ها او لو پري هم مکوي به دې مګر ځي کنه نه خو حرکت ډېر مکوي خپل کتابونه وایي خلا راکړي زه د کم درد چې زه کوم د دې تکرار کوي کوشش کوي دا ساسو جود دی دا هم معلومه شوه چې په ټول اوقات کې بل ته خیر رسول خاص کار پر رمضان کې د نېکانو د صلحاو ملاقات او د هغې روسته تصور د رسول الله صلی الله علیه وسلم د جبرائیل سره ملاقات او به د هغه ذکر دا یو بهترین تاریخ پاتې کوي پوس او ما د استادانو قصې ډېری کولې لیکن هما باندې کیفیت پاتې شوی دی شپې تو کالو مو ته سره ورسی کنه او دلته په لک سیوا شوی دی چې د استادانو قصې کوم ما مری غوټه کی هغه پیانډې شي په دې کې لوی خیری ولې ځکه چې دا زمنګ د پاره یو قسم نقشې دي د عبرت تمدید د جبرائیل او رسول الله صلی الله علیه وسلم دراسات موږ ته ذکر کیږي دا د څه د پاره چې په میل د رمضان کې موږ همت وکړو د دیوبند د اکابرو ذکر کیږي د دې لپاره چې موږ کو همت کو کنه یو بل مسله هم دا ماده چې په لساني عباداتو کې دراست د قران له ترجیح ده لساني عباداتو کې سره ترجیح ده تسبیحات ډیره دې ته ترجیح ده یو بل مسله معلومه شولا هغه دا چې د شپې دراسه د ترجیح شولا د کشفه د عبادت ټیم دی البته زمون دا کابیر دا تر چې په دې کې د شپې نه استغنا نه د ورځې د قران درس وی او د قران د درس نه به روستا د شپې تکراری نو دا تکرار چې دا هم قای مقام د قران د درس د لیل دی کنه